بزمو شان سو خبره وعده په غدرې سو شپه ته خو یې نو رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام سیسه چې کله په انسان کې دغینه موجود شي الله به د انسان جنت ته ور داخلي ابو بکر دا خبره کړې و یا رسول الله د دې خوینه بچي شمه کې موجوده کې و موجوده نه نو رسول الله ورته ویل چې پتا کې ټول موجود دي یو درې ته مو تاسو بیان کړی یو حیا دویم صدق رښتیا ویل دریم شجاعت بهادری څلورم یو بل خوې چې کله په انسان کې دا خوې موجود شي نو د انسان و جنت له داخليږي او چې دا خوې بچا کې موجود نه دا به جهنم له ورسي دی باندې سره اوس ځان کله لک په اول بکار دی زموږ ډیر ملګری دا داوا کوي چې موږ ور جنت ولا او جنت له ورزو لیکن هغه په باطینی مرز کې اخته شي لرحمی قطع کول کله چې انسان چې لرحمی د الله د رضا لپاره پالي دا سړی به جنت لږي او چې کله چې لرحمی نه پالي د دې ګوره جهنم دی خپل وری حدیث کې مرادي رسول الله فرمایي وېدا په دې پولیس ورات باندې ولاړې چې کم انسان دا پاللی تیریږي به او چې چا پاللی نه اعلان د جهنم له بغورځيږي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا دولس آیتونه شپږ سلويخ د محمد رسول الله احادیث ولت آثار دیش الرحمه بارک راغلي دي چې رحمي ویل شي صلاح امام نووي رحمت الله علیه فرمایي ودا د خپلوانو سره نیکی کول دي د نیکی پالون کی او هغه څوک چې دغه سره نیکی پالل کیږي دغه د حال مطابق کله کله دا په مال باندې کیږي او کله کله په خدمت باندې کیږي او کله په زیارت باندې کیږي او کله په سلام باندې ورسه برشه رسول الله فرمایي چې نشه پالل صرف سلام وکړي ولو بالسلام استغفر به یوځای کې نشته او هغه باندې دا سلام وجه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله به تاسو دغه سلام باندې جنت لګوي مخکې دا ویل شوی و چې دا جنت ډېر قیمتي شی دی زمونږ الله ولې په دې معمولی عمل باندې موږ لره کوي دی غیر ډېری وجې دی یو وجه دا چې دا عمل موږ له معمولی ښکاری خو لیکن د الله په نس ډېر قیمتي دی دویم زمونږ الله جواد دی او د جواد د ذات سره مناسب دار چې هغه خلکو لا په لک شي باندې ډیر شي ورکی دریم د جنت نه محرومېدل د پوره تاوان دی اې دی وجه امام ابو داود رحمت الله علیه امام احمد شب امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله چې د قران نوروز سره مسلمانانو په نسبت باندې دویم کتاب د مسلمانانو هغه صحیح البخاری ده دی روایت د بهرره سے پیش کړی دی رسول الله فرمایي چې کم سړی وګړي چې دغه به د رزق الله پر اخوال نه راوړي وداري چې رحمي کوي خپل ولی رزق دی او د تقوا نه کار اخستل دی ډوړې نه مخکې ورسره لاسونه منځلې سنت بنی ادب وي ټول غمونه غرزول دی یو غم نیول دی چې الله به څنګه راضي شي ذکرونه دي صدقه ده اې دې چې لرحمه به ډېرې فائدې دي یوسف فائدې وره دغه نور څه بیان نه درس چې کله په انسان کې پوره اسلام او ایمان داخل شي دغه نش لرحمي صادريږي او چې کله په انسان کې ایمان او اسلام نیمګړی پوره نه وي د چې انسان بشرته خپل ولې لحاظ بیان ساتي د سړي ایمان او اسلام باندې معلومیږي دا یو ترازو دی لکه څنګه چې زرګر خو لور شي هغه په دې باندې د سره زر تری دغه شمن او تاسو د ایمان او اسلام بر خپل ولې دلو کې په من کې خپل ولې ایمان او اسلام شته او کني ګوره به نشته یې نیمګړې دی دیم رزق پرې پراخېږي نن څومره مشکلات د خلکو ځان لکه ترې لکه زموږ د رزق د دکان نه چلےږي څو ګورته د سواد کهف نمونه به کې ولیکا کوم نمونه د ځان لري کړی هم لخوا تم لخوا فلان دا ټول چې ځان لګي دي دغه په عادت کې اختلاف د نظامي مشایعت کړی دی څوک تعویز وکاو څوک پلانې کارو کا څوک پلانې نه محمد رسول الله طریقه خو دلې دا بس رحم نافذ کا قائم کا درې مناشه پیدا پدې کې دا چې څنګه الله په دې راضي کیږي او خوشاليږي الله چې راضي شو بس موږ وګټلا او څلورم ناشنا فائدہ دار چې بدی باندې اجتماعي علاقه قوي کیږي تاسو ما خواله راځي زستا خواله پنځم ناشنا فائدہ دار ده زمونږ د الله کومک د انسان لراځي دا پیدا بری سره رحمای کړه او بل نشه مسله دار چې عام خلکو له پیدا سکی چې د نږدې قربان لږ ډېره پیدا ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بلکې عبدالرحمن ابن عوف فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ومد رسول الله نو ریدلی دی یقول غدا ویل چې ان الله تبارک وتعالى یقول الله عز وجل فرمای انا الله ذا اللایم وانا الرحمن ذا مهربان سل رحمی پیدا کړی د خپل نوم غیله ور کړی دی فمن وصلها چا چې سل رحمی یو ځای کړه زب یو ځای کما ومن قطعها چا چې قطع کړه زب هم قطع کما څه مطلب رسول الله فرمایي شي الله رب العزت فرمایلی چې کم سړی چې رحمی پالي نو زبر سړی ځان سره نږدې کما او کني پالي ایس زید ځان جدا کوم دا ګور ډېر غټ تاوان دی په دنیا کې ستاسو دوی وغیرہ سره اورانو شو خپل د پریدین یو بادشاہي څومره سله تکلیف او درد رسیږي او بس موږ الله چې موږ ځان لپاره نه دي دا خو به سخت تاوان دی یو بل روایت کې راغلی دی وی رسول الله فرمایي دم په روایت عبدالرحمن وصلت کا رحم و تا بد الله سره یو ځکه معنا د الله فضل چې بتا باندې راګرځي هغه ستر خپل ولی سعید بن زید فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی کم سړی چې سره رحمي قطع کوي الله رب عزت په باندې جنت منع کوي یو سړی دی او هغه د خپل ولی قطع کړه وې نه پالله کته څومره وچت عملونه ولې نه کوي رسول الله فرمایي د دې په نتیجه دی چې الله به تعالی سره جنت ته محروم کوي او جهنم په طرف بری ور روان کی دا زموږ شاشه دی خلکو له ډیر معمولی غونې شکاري په معمولی خبره باندې په کلونو کلونو خبرې نه کوي دوه رونه نږدې خپلوان او په مشته مشته باندې د زما خپل لاله زدر نه لالم زری کوشن له وخت ما ود نه وخت ما مال د بالغ کې خودو کې نه خودو ډوړې سده مال وکي ود نه کې د جرګه کې په ما باندې سلام واشو واده نشو رسول الله فرمایي چې کم سړی سره رحم نه پري الله د جنت ته محرومي بل حدیث کې رئیس سوید ابن عامر فرمایي وی رسول الله فرمایي چې بل ارحمکم د سره رحمي وفاله ولو بالسلام اگر که سلام ولې نه د سره رحمي به دا مقصد نه چې تاسو ما خو راځي او تاسو خو راځي مډیر مال دربار کوم بعض انسانانو سره بزین کې دا خبره وي چې لکه دا خو ما خپل دی کړ د خو له شرط ورزما او نه چې تش لاس ورشم د ما باندې اعتراض ونه کی دا بچي او دا زنانه به سوي نه رسول الله فرمایي ولو بالسلام د خپل سره خپل ولی کوا اگر کا یو سلام ولی نه سلام د چې بهوښه بزان لدی جنت وګټو یحیی ابن سعید نه نقل دا رسول الله فرمایلی دي نیکی کول سره رحمی او ښه غونډه توبه ودا د انسان په دې عمر کې زیاتواله راولي او د انسان د ژوند برابرۍ کله چې د نیکی وکړه چې لرهمي او اخلاق تر دې پورې باز روایت کې دار غلي دي وکړه چې ابي بکر بر روایت پیش کولو دا و چې سمعت ما اوریدل کړي د محمد رسول الله نه قال هغه ویلې ما من ذنب احرا نشته هیڅ ګناه شي ډیر لایق چې زمنګ الله دغه صاحب لا دغه خاون لا په دنیا کې سزا ورکي سره دې چې په آخرت کې هم دې شل به سزا ګوره ذخیره کړې شوی په نسبت سره دی لا چې څوک په چا باندې تجاوز کوي برید کوي او د قشان یو سړی د بل چا سره رحمه قطع کوي څه مطلب رسول الله فرمایي چې په هر ګناه باندې به سزا شل ورکې دي چې مګر که توبه وي سغه به جدا ده سوره فرقان کې الله فرمایي دا توبه دا ګناه به تعالی په نیکی اړي مگر چې کله دې سل رحمي قطع کړه زمونږ الله خو په آخرت کې سزا درکې درکې بلکې په دې دنیا کې بری معذب کی پرې دې نه ابي الطفيل فرمای ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانه نبی کریم علیه السلام ورته چې جعرانه علاقه کې د حنن نه چې راوګرځیدو څنګه کې تقسیموله وفاتت امراتنی وخزه د محمد رسول الله صلی الله علیه فبس طرف رداءه رسول الله د خپل صدر ورته ځکه اوار کی اوار کی فقلت ما ویل چې من هاذه د خزه سوق ده چې زمنګ نبی دمر اکرامو کې صدر ورته اوار کی قالوا صحابه ویل امه الذي ارزعته در محمد رسول الله رضی مور ده چې رحمه وسره پالله په میدان د غنیمت تقسیمولو کې زره د صدر اوار کی محمد بن منقدر فرمایي ویو زنان رسول الله صلی الله علیه او دې زنان رسول الله له پوی ورکړې وي ته فلما دخلت عليه چې کله محمد رسول الله باندې ور داخله شو نو رسول الله چې ویل امي امي اوه مور میراغله مور میراغله لکه سړی وی کړه چې دا په ځای کې انتظار کوي دغه موراله د ارچا اسلام برابر ا دې میراغله دې میراغله سور دې چې مور میراغله مور میراغله وی ثم ثم بسطا به رسول الله خور کې له هغه د پاره دا هو د خپل صدر فقادت عليه اسد زنان ور باندې کیناسه زموږ نبی چې د ټولو انبیا او د ټولو مسلمانانو په ټول انسانیت کې بهترین شخصیت دی لیکن د شل رحمې دومره پالل کړی دی چې رضای مور راغلی دا او اغله د خپل صدر مبارک اور کړی دی او ډېر د محبت आवाज ور کړی او زموږ مور رااله زموږ مور رااله دغه نشنا الفاظ او نشه تربیت عبدالرحمن ابن حسین فرمایي وان النبي صلى الله عليه وسلم اتت خالته من الرضاعه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله رااله د مور خوري رضعي فنزع رداه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزر د خپل غاړې نه صادر راخته کې د شانا فبسته فبسته لها د دې زنان له اوار کې وقاله وی مرحبا بامي مور مې دې ارواخ راشي مور مې دې ارواخ راشي او خپل صدر ورته اوار کې مور په خیر رااله او ارواخ زما خواله راشي دلیل به دې معنی شې دې ګور قولی صلی الله رسول الله فعل رضا سړی چې ستا خواله راغی تندې باندې راګونځي کوي دله چې کوم ډوډۍ او کوم چې لیکل شوی او کوم خوراک وسکاګه هغه بخوري لیکن قولی سره رحمی دا منه په خیر را لې زما مور دې ار وخت راشي او به عملی دا منه صدر خوراوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام زموږ سره مربی نه موږ له تربیت راکی یو ورځ کې راغلي دي اگر کبا چې علماء ور باندې کلام هم کړي لري امام سیدی نه نقل کړي لري عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ما من رجلن نشتري یو نیک سره ينظر الی والديه چې دا د مور او پلار له وګوري او یا د قشان د خپل مور لا یواز پلار لا د رحمت په نظر باندې الا كتب الله تلك النظر مگر رب العالمین لګي دا نظر د یو حج د حج قبول کړی شي فضایل کې د استعمالي اگر که شیخ صاحب دا روایت نقل کړي علما ور باندې کلام هم کړي دي صحابه ویل یا رسول الله وان نزل فی اليوم 100 مره اگر که وشړې د خپل مور او پلار له دې مور له دې پلار له سل کړه د ورځې ګوري نو قال غویر چې الله عز وجل اکبر من ذلک زمونږ الله مې دین ډیر لوی دی پس بدل ور کول کې ته کسل کړه د ګور الله به رسول حجونو اجر درکې مور دې دا پلار دې دې یو بل روایت راځي پر روایت عبد الله بن عباس وی رسول الله فرمایلی دی اذا نظر الوالد الى ولده وی چې کله پلار دی بچی له وګوري به خوشاله کی نو کان للولد دی بچی له بس مونږ الله دومره اجر ورکړي لکه غلام چې آزاد کی دا خوشحالي پلان را بدی باندې نه چپیږي چې هغه ښه کار کړي قیل ویل شو یا رسول الله وان نزل فی اليوم 300 اگر کدرې سو شپته کړو ته وګوري قال وی شي الله اکبر زمونږ الله د دین ډیر لوی دی دا باز روایت اگر که سندن علماء ور باندې کلامونه کړی دي وې زمونږ الله د دین ډیر لوی دی د دین به ډیر اجر ورکې معنا دا د سلو غلامانو نه زیات اجر دا الله ورکې دلا یو بل روایت کې راغلی دی ابن ابي راوت فرمای وی رسول الله فرمایلی نظرک الیهما وستا نظر د مور بلار لا ونظرهما الیک او دغه نظر تعالی او ستا خنده اغوی له دغه خنده تعالی وې د په ټولو عبادتونو کې بهترین عبادت دی چې انسان سره د تبسم وکړي یو روایت راغلی د حسن بصری نه نقل لې یو سړی حسن بصری لې ویلې و ان قد حججت یقینا ما کو حج وکي او زما ما اجازه ما زما امر کړی دا به حج هغه ورته ویلې چې د مور سره د کینې په درس خام باندې هغه کې ډېر ثواب دی په نسبت سره دی لا په دې شرط باندې چې هغه تا خوشاله کړي به راغلی هغه وجوده صورت دی هغه خدمت ته وکا د ابو هرره سره بارک راځي به حسین فرمایي و ان ابا هرره ابو هرره سره حج نه وکړي حتی ماتت امه تر دې پورې چې کله مور مړ شو بعد دغه نه به حج لراغی وې زموږ د مور د خدمت کوم او وېس قرنی نشه سړیو رسول الله باندې ایمان راوړ وی را ده دا چې د محمد رسول الله خو لره شي خو لیکن دغه مور ضعیفه وا رسول الله ورته ویلي وې ته ما خو لره مرزه ته چې د مور خدمت کوي بس دا ته شو لکه بالکل چې زه دلې درې او ما او دومره اجر الله تعالی درک او به صحابه ولې ویلې زما وفات نه ورسه وېس قرنی د علاقې راځي اکرام وکي دغه دعاګانې طلب کین عمر سے پر صدر اوار کې وړي رګو دعا ورنه طرف کړه سه د مور د خدمت د وجه رسول الله ګره د ځان لم پرې نه خو وې د مور خدمت وکوا حدیث کې راځي قیامت په علاماتو کې یو علامه دام ده چې خلک به د ملګری لحاظ ساتي لیکن پلار به پرې دي د مور لحاظ به نه ساتي او د خځې لحاظ به ساتي ودا د قیامت علامات وی تر دې پورې سید ابن مصیب فرمایي ان العبد اذا بند شه دې لا يرفع بدعاء ولده من بعده یو سړی ته داغه نه کیسه نه کام بچی پاتې شوی دیندار پاګې دنیا کې بس موږ الله دې انسان لړې روچتي مرتبه او درجه ورکی دا بس موږ الله له خبرو کې شي الله زما خو دومره عملونه نه و چې دا موږ لرا کړه دا کم جنا وېستا یو نیک بچی پاتې و هغه کې څه عمل نه کول دا اق عمل د وجنه ما تعالی دا درکړه رسول الله فرمایي دا صدقه جاریه ده د دې وجنه عمر ابن الخطاب فرمایي وېزما د شان شه الله یو بچی پیدا کړي او په ټول عمر کې صرف سبحان الله وی ودا مله د ارسنه به اختر دا به شي دیندار بچي او به د مور په لاله دعاګانې غواړي او سلوز غنټه الله رسول الله ذکر ول غواړي سم خیال لې چې د انسان د سړی نه پاتې شي د دې مور پلار به څومره شته درجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قاری د قران د مور پلار لوي چې تاجون الله ور بسر باندې کې چې د دنیا د ارڅ نه قیمتونه زیات د قاری په صورت حالي د دې علم او د دې قرأت او د دې قران د زده کړې پیدا هغه وخت کې انسان لره شي چې کله مړ شي زمونږ د الله مخې له ودرېږي به باندې د معلومه شي یو سره عمر بن الخطاب لراغه ویل یا امیر المؤمنین امي عجوز کبیره زمانه مرشه دا بډای دا او ډیره زړه ده انا متیته هغه زه دغه شی مسورلیم دا په ما باندې سره سوري معنا دا ګرځوم به اجعلها على ظهر په دې شی ګرځوم او زه چې کله کتګي پورته کېږي دا ماشومونه د الله سنت او عمر شپه پر همه او زه اراده لرم دغه د شکر ډېر خدمتونه کوم چې دې کې ما راغی شکر ادا کې کاذان کی په شی ګرځم او ډوډۍ ورته بدل لاس کې ما ته مو د قشن د خلک ډوډۍ ورکوم د ماشومونه کته کوم پورته کوم لکه ماشومې سړې بغي کې وچتای نو ایا ما په دې عمل باندې د خپل مور اجر پوره کړی قال الله عمر چې ورته ویل شي لا قال ویل ما امیر المؤمنین امیر المؤمنین دا ولی قال عمر سے برته ویلې و انك تفعل ذلك بها تخره مور سره دا کار کوي چې خدمت کوي په شی ګرځي وانت تدعو الله عز وجل خو ته دا دعا د الله نه غواړي ان يميتها چې الله د امور ممړه کوس چې دا مړه شي زمونه فرحت کې شم وکانه تفعل ذلك بك او دې مور بدن که شانته په خپل غېږه ګرځولې او ستا ګندګي به پاکول او تعالی به ډوړې شو در کوله وهي تدعو الله عز وجل وغيب د الله نه دا دعا کوله چې الله اسمه دې بچي د عمر زیات کا ته دا خبره کوي چې الله وشه مړه کا دا څه درد سر وژمنګ له جوړ شو نه دې چرته کار لوتل شو نه بل نه بل او چې کله به تا تکلیف دې مور لور کو دې مور وای دا قدواګانې کولې وې زما ربا زما دې بچی لړې عمر ورکا دا ته څه خبره کې چې مې حق ورکړې دی کنه د هشام بن عروه نقل هغه د خپل پلار نه نقل کړي قران کې رب العالمین فرمایي سوره بنی اسرائیل شلوي شمرایت کې چې خطکا لهما د مور او پلار له وزره من الرحمه د شفقتا معنا دا لا تمتنعوا من شيء ته د غیر دښمن نه هیڅ ممنه کوي شرعي سره مور پلار دوستان دی هغه صاحب د شیونه کې به شي باندې غوته کې خو دا نو ته دا ورکا غویلا چې هغه په خوشاليږي ځکه بده دي مور پلار خوشاليږي وې دا کمانه دې آیات ته وې څه کسانو د عائشه رضی الله عنها فرمایي څه کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ملګرو کې چې هغه د مور سره ډیر نیکی کړي و فیقال نو ویل شو له هغه غبره کې من هم داخله سوق دي فتقول به بیا به دا خبره کوي چې عثمان ابن عفان او حارثه ابن نعمان ارش عثمان ابن عفان هغه فرمای وې ما چې کله اسلام راوړی د عمر لمبه د شي کارونه ور مخامخ کړي دي چې هغه په درمنه شوی دا او ارچی حارثه ویغه به د خپل مور د اثر قتلو لکه یو ماشومی د هغه پر سر کې به تور مثال څخه خزنده و غیره وشي د مور د قشن ودا زنګون باندې ورته راستر کیدی او هغه قتل کې ودا د خپل مور د استر د قشن کتو به غړول به ګومن زولو مور ډېر بډې بډې شوی و او ډوړې ورته د خوري کې ورکوله او ډېر کې څه څه خبرې به وسره کولې خو چې کله به دا د هغه په خبره باندې پوه نه شو وې د امور به چې کله بار وته نو بیا به د بل زنانه پښتنه وکړي چې د مور په خوا کې بناسو جسمه مور څه ویلې د شي مور ته نه ویل چې مور ته څه وایي د شي نه وې کدا خبره د مور راوکم د شي نه په دې باندې خپه نشي کله کله به د مور پر ځړ کې خبره هغه د بچی له ویلې نشي که زه اوس د بچی له دا خبره کوم دا بس ما په خبره باندې پویګنه بیا به ما نه دا ته پوښتنه کوي چې څه وایي او څه وایي وی هغه ورته خوږی خودلې او سیده مورې چې مور به کله بار لاړه نو بیا به د خوا کې سره نه د خپل خور نه د خپل خځنه پښتنه وکړه اسما مور څه ویلي ما خو د هغه مخکې دا خبره په زوره ونه کړ چې هغه خپه نشي عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی دخلت الجنه جنت لور داخل شوم فسمعت فيها قراءه القران وما د قران قرات اوردنو ما ویل چې من هذا دا څوک دا قاری دی فقيل ویل شو حارث ابن نعمان وما ویل او هو دقه شان نیکی دا دقه شان نیکی دا نیکی خو دې ویل چې په دنیا کې دا قران سره سره مینه کوي التم کې او قبر کې څه مطلب نبی کریم علیه السلام ډیرو خیر انسان دی د موږ له دا خبره په ذهن سازي وکړه چې د حارث ابن نعمان په دنیا کې د قران سره زیات تعلق او چې کم سره د قران سره زیات تعلق لري هغه ګره د مور پلار احترام به زیات ساتي په نسبت سره هغه انسان چې هغه قران او سنت تعلیم نه محروم کړي د خپل بچي سبب به د مور پلار باندې کوته ګره ګرځي وال راګرځي مان رسول الله ترغیب دی خو لور کې تر دې پورې محمد نه نقل دی یو بل راوی دی وې مدینه منوره کې به یو کجوره په زور په باندې خرڅېدل هغه وخت کې اسامه ابن زید وی هغه قصو کې کجور لغه قطع کړې دی وجنه چې هغه نسکروټ وغیرہ جوړ کی چاته پښتنه وکړه چې دا ولی وې زما مور دغه شان دا تلاش ما نه کړې چې سکروټ یې مال دې کجوري راوړې یا څه شي نه ور طلب کړه وې وجه دار چې د مور زمانه هیڅ طلب کړي نه مګر ما ورته را رسولې ده اوس کدا خبره وشم چې دا زمانه دار سکرو ډېر بل شي طلب کوي او ورته نور من مور د ارمان به پوره نشي اگر کدا کجوره د زرو په قیمت ول نه لري دا د خط بشي خو زمانه امر خوشاله وې د هجر ابن عدي نه نقل لې یلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملستله مخکې دینه چې دا مور هغه ځل ورشي دا په منډه باندې لاړو د بچو والاو وې زر زر به د مور دا بستر د شو کته لاس به قرباني ورو چې کله به کمزې غوټه موټه نه غزه به زر اوار کې به قرباني چې کله لاس راخره چې خو یې بشولا نو خپل والدین به ورې چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او زر په داد برابر کړی دي اوس به قلار سملا د به د مور دل نه پرې خو د تر څو پورې دغه په بستر کې د سیو نیغواله ولې نه چې اسنه کس ما مور په دې باندې څملې تکلیف ورته ونه رسی د شاله بل نور څه مسله ورته جوړه نشي نو به به یو فایزا امن ان یکون علیه وې چې کله به امن کې شو شهر بده کې غټي موټي نشته لري نو از جاها وې د امر ډیره کمزور ودا به راونی ولا بده غي کې او بعد هغه په خپل بستر باندې سملا ولا د پاسه به بلستان یا د وخت مطابق شهر شو هغه ور باندې اوار کې او به اجازه ونه طلب کړ چې مور زما اجازه نه چې وسلاړ شم و او اجازه نه بچی تلاړ شو بعد دغه نو به دا لاړ داخله چې رسول په دې مرتبه د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور او پلار د پولانه جنت ته کدا مور او پلار چرته تعالی و چې دا کته طلاق کې ته به ګوره طلاق یې حدیث کې راځي انت او مالو کرے ابي کا ته استاد عمل ګوره سره پلار دی چې څه خبره به دوی کوي بس هغه سره ته سره مقابله نه کوي وې د سفیان ابن علی نه نقل لې وکانه من ابر الناس ودا دا هغه چانه چې ډیر نیکانو خلقونه و لقد باتت امه وې د مور اورزه ودشولا خود دې پر زړه کې پر سینه کې څه مسله و یزړه کې څه خبره و چې د بچیلو وېما وې فقام علی رجلیه ودا بچي ورته د قشن د خپل ولاړو قائما تر قائم النغه یکره وی دا خبره بد غنله چې دا مور اوچته کې ویکره دا خبره بد غنله ایا قد شکینی وی تر دې پوری چې دوه غلامان رااله د مور یو شی طلب شو چې بچی زما خپل اوبر راوړه وې دي بچی په منډه باندې د اوبر راوړلې چې کله ورته راوړلې د مور دومره کمزور شو چې ایسه ودی شو بیرته نی ورته شو ولاړ نه راځي کولنه چې مور راوچته شوبه مې ته راوړي او نه کې نسل وې ځکه چې کینه و د امر به आवाज وکړي به چې راوچتېږم به ورته تکلیفونه راشيږي غلامان ورته رااله وی حتی تر دې پورې چې دا یو غلام په دې طرف ودر دی یو په بل ویم د شنی غور باندې ډډه وواله لاسونه ور باندې شولې و خو لیکن امده چې ولاړو تر دې پورې چې مور راوچته شوې ګرمي چې کله د مور په سفر باندې ځان سره روانه کړي و یو تاش د ځان سره روان کړي او تاش په دې کې به اوبه کیش واخو واچولې د خپل مشنا او مور به د سولین راکته کړه به بردو چې مور به دې کې ودرېګا وی واجه دره ډیره سخته ګرمي ده ستاد اپکی به ګرمي شي وکیده شي بده باندې لګ زره یې خش وی به چې کله د هغه فکر مې شنو به په دې سورلې باندې سوره کړه اقو به به په دې مشکې ځان سره روانه کړې او وکانه من احسن الناس صوتا بالقران چې کله به د قران تلاوت کولو نو ډېر کې څه आवाज به دې سړي لرلو معنا دا کوي سړي وګړي چې زما په دې आवाज کې زما په دې علم کې زما په دې عمل کې الله پیدا و چې هغه په دې باندې چلګي چې د مور خپل دعاګانې باخلي خدمتونه به کوي ابو هرره سے بارے کې فرمایي وکانه اذا غدا من منزله وی چې کله سبا شو د خپل کور لبتلاغه لبس ثيابه د خپل جامې به واغوستي ثم وقف على باب امه به د مور به دروازه باندې ودرېدو فيقول هو بل السلام عليك يا امته اسمع مور پتا به د الله سلام او رحمت الله وبرکاته د الله رحمت او د الله برکات فترد عليه مثل ذلك به مور به دروازه خلاص کړه ورته وی ویلي چې عليك السلام ورحمت الله وبرکاته فيقول ابو هريره سے بولی جزاك الله عني خيرا كما رب ربيتني صغيرا الله تعالی مور ډیره کبد لدر کې په ماشوم ته بګریز ما ډیر تربيت کړې دي فتقول هغه ویل وانت یا بني یا ابني ایز ما بچي الله تعالی مخ بدل درکې کما بررتنی کبیره وزه بډای موسمه ته دومره اکرام کوي ثم یخرج به بر دې کوټین او ته د خپل کار پسې فاذا رجعت کله به د بار نه راغلو قال مثل ذلك دغه شان خبره بیا وکړه څه مطلب ابو هرره صاحب چې کله سر بازار راتلو وې د مور د کوټې دروازه په ټک ټک لو سلام ور باندې واچ ورته ویل چې مور الله تعالی بدل درکې زما ډېر تربيت کړې دي به به چې کله را واپس هم شو اول به د مور دروازې لورغه دغه کوټې دروازه په ټک ټک را پاګې به سلام پښتنه مختنه وکړه بعد دغه نه ورسه به خپل کوټې راتلو د سیمنو شه ډار دکان راتلو ډار د خپل کوټې راتلو وکانه محمد ابن سیرین محمد بن سیرین چې اذا کان عند امي چې د خپل مور سره بناستو خفز من صوتي وي د خپل आवाज به کته کې وتکلم رويدا اورورو خبره وکړه اسنه چې ما په دې مور باندې د आवाज ګره بد اثر وکي منګ لراشه او زیاده دې باندې چې موږ د خپل ضرورت په اړه کې په ټلیفون باندې په بل څه باندې خبره ورکو بلکې مور باندې د سرګي وربرګې کو چې پریدا ته به ګله دا خبره کې او پلار رم دا وی وینا د بچ د چا سره خبره کوله یا د خپل بچو سره یا د مور سره وې دا आवाज به دومره کته کې حتی چې د امر په خبره باندې پویم نشوه به به طلب کې چې بچي وې ته څه وای ته ما سره خبره وکا محمد بن منقدر لو ګورا وې یزو خده بالارض دا خپل مخ به پر اسمه باندې کې خو ثم يقول لامه بيبي دي مور لويلي زعي قدمك عليه ومور د خپل قدم په دې ځای کې ده مور شرط ور باندې کې خو دومره اکرام به ورته وکي چې زما کمانه به تندې کې خو دې وزل لایق دې مور چې زما په مخ باندې قدم کړي زما په دې سینه باندې قدم کړي ځکه تاسو ما ډېر خدمتونه کړې دي تر دې پورې د مسعر مور د شپې ورځ به وب طلب کړي فقام وذارغه فجاءها به ودا وب ورته راوړي وقد نامت مور برته ود شوی و وکره او بد غنل شي دا لاړ شي کې دې شي د مور به طلب د وبو کې ودا نه وکره او دیم بد غنل چې دا د ورشته کې وي فلم یزل قائما همیشم د شولاړ ول انه معهود لوکي په لاس کې ول او حتا اصبح تر دې پورې سبا مناسب اذان وکي په دې کیفیت باندې د مور د خدمت ته ولاړو ځکه اوس موږ الله دې په عبادتونو کې خوندونه اور څور شولې و سفیان ابن عینه فرمای وی سره د سفر نه راغی عمر پر منځ باندې ولاړه و چې کله کور نه راغی دروازه ټک ټک کړه چې دروازه ورخلاص کړه مور په مانځه ولاړه ده وې ته صلی مونږ کو فکرها وې دې ځوان بد وګڼله ان یقد شکینی ځکه مور په مانځه ولاړه ده پرسته نو چې بس ډډ وې او پرس باندې قرار سم لیو دا بالغ ځان لرا مات چې مور مې سلام سره وګرځي وهي قائمه مور ولاړه وفعلمت د امر پوه شو ما اراده چې زما بچي خدا غواړي تر څو پورې چې مور سلام ګرځولې نه دا کینی نه وی فتولت و د مونږ اوګد کې اوګد کې اوګد کې دومره اوګد کې چې د حد نه سوا مقصد د مور بده اوګدواله کې دا خبره و چې زما بچي له الله پکې ډیر اجر ورکړي بده ولاړه باندې د سیمن دي چې هغه بدا ویل چې زګه دا زما لپاره دومره ثواب راکې وسه ثواب دل ورکوم د هشام بن عروه نقل له عمر رضی الله تعالی کو په کعبه کې اذا رجل يحمل امه یو سړی د خپل مور په شمن را تړلې و او هو یقول دی ویلې احمل امي وهي الحماله وما د امور بار کړی دا او دا چې ما باندې سره شوی دا او دې مال پیرا کړی دی ایا ما به دې بدله پوره کړیو کبه نه پوره کړی نو عمر صاحب ورته وی چې لا ولا رزعه واحده وی یو غړ به چې تار شوده در کړی دی کته په کوړ هو کرته په دې تواب کې تور تاو کې وی دا یو غړ حق نشي پوره کولای د نور تربیت خلاص کوي د مور هم تاسو باندې دومره حقوق هشام بن عروه فرمایي یو سړیو چې هغه طواف کوي د بیت الله باندې د امور وي دغه شان ځم چې ورسره سره کړي و تړلې و او د ویل چې مور ما خو ستاسو ډېر خدمتونه وکړه چې آیا دا حق ما پوره کړی کنه عمر صاحب ورته ویل چې نه عبد الله بن عمر سړی ول دی هغه خپل مور مور باندې طواف کولو پښا کړي و او ډیر شیرونه ویلې ابن عمر لوي چې ایا ما به دې حق پوره کړی کې منی کړي قال غوي لا لا طاقت نه د خپل مور د حق پوره کړی دی حاصل لا چې د دې مور او پلار موږ تاسو باندې انتهایی زیات حقوق چې کله موږ او تاسو دا ادا کړو رب العالمین موږ تاسو جنت ته ور داخل کی و الا کدا مو چرته ادا کړی نه یاد ساته الله رب عزت موږ تاسو ورته جنت نه به ورسګي او ساتما رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي دې خبره چې د مور او پلار شری احترام او صحیح قدر وکړو الله رب العزت دې توفیق دې اعمال موږ تاسو لړا کینو تقریبا څلور موږ تاسو ویلې پنځه حیا مو ویلې صدق مو ویلې شجاعت مو ویلې د مور او پلار سره نیکی چې کله دا خوینه محمد رسول الله فرمایي بچا کې موجود شي او جنت له بدا ور داخل شي و الا کدا خو نه شرط به چا کې موجود نه یاد ساته ویل شي انسان جنت له ور داخليږي نه بلکې دا به معذب کیږي الله رب العزت موږ ته توفیق دې راکړي چې دا خو نه په خپل عمل کې راولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين بقال ان شاء الله شبه جمعه رب العالمين رضا لپاره مرکز زور شو